نو په آیات مبارکه کې د دې څلور صورتونه ذکر دي چې دوه پاوې کې جایز دي او دوه ناجایز یو جایز صورت دا ده یو زنانه په عزت کې ده نو تعریضا او اشارتا هغه له نکاح پیغام دی هغه د جایز دي چې اشارتا یو زنانه په دې کوي چې د نکاح اراده لرم لکه دا غیر روان دي دا چې الفاظ دې چې د دینار رسول په تلاش کې الله دې مال نه کوي راځي نو اشارتا هغه کوي چې د دې وعده او نکاح اراده نه دویم جایز صورت دا دی چې په زړه کې د نکاح پټه اراده ساتل په خوله باندې څه الفاظ نه وي خو په زړه کې دا اراده وي چې د دې فلانۍ زنانه عزت تېر شي د نکاح پیغام به ورته کړم نو دا دوه جایز صورتونه دي او دوه صورتونه حرام او ناجایز دي یو دا چې په نکاح په عدت کې نکاح تړل نو دا نکاح فاسده ده بعضې اهل علم ورله باطله وایي دا کار حرام و ناجایز دی او دویم ناجایز صورت دا دی چې د عدت په دوران کې په صفا او صریح الفاظو سره زنانه سره د نکاح وعده وکړي چې زنانه له جماع او د نزدېکت ته مخکې طلاق ورکول چې د هغې لپاره لا مهر هم نه دی مقرر نو د هغې حکم بیانېږي یو زنانه له خاوند نزدېکت نه دی کړی جماع او صحبت یې نه دی کړی او دې له طلاق ورکول نو یا به دې له مهر مقرر کړی یا به دې مقرر کړی کما هر نه مقرر شوی نو پدې کې بیا خزلا متع واجب ده متعین مراد ته فائدہ ورکول وی جو رجا ما دارنګ پړونه فیزار وغیرہ مالدار دې د خپل وس مطابق ورکه یو غریب د خپل وس مطابق او په دې متعه کې چې بیا چرته اختلاف راغی چې زنانه وایي لږ دې مال راکړي دي او سړی وایي چې نه پوره متعه مې درکړې نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي د مهر مثل نیم به بیا ورکړي مهر مثل دی له ویل شي چې د دې زنانه په شان بل زنانه دا په عمر کې په خایس کې په نسب کې دا وی چې کوم مہر ده نو دا هغه مہر په نیم مقدار باندې به د متعه جوړه جامه ورکړي او دا متعه هر مطلق د فارغ تنسر هغه زنانه لدا چې هغه له خاون طلاق ورکوي ځکه چې نه کړه مہر یې مقرر نو بعض اهل علم وایي چې دا متعه هر زنانه لواجب ده او بعض اهل علم ذکر کړي چې نه دا صرف د هغه زنانه د پاره نه هغه سره خاون نږدې کس نه کړي او مہر نه دی مقرر نو هغه د پاره به متعین او دا آیات وللمطلقات متاع بالمعروف دا حمل کړي د استحباب باندې که یو زنانه له مهر مقرر دی د نزدېکت نه وروسته طلاق ورکړی شو نو هغې له خو خپل مهر هم دی ورسره خاوند له مستحب دي چې جوړه جامه هم ورکړي او کومې نه چې مهر نه دی مقرر او نزدېکت یې نه دی کړی نو هغې دپاره خو بیا واجب دی امر دی ومتعوهن څه فایده ورکوي دوی ته او یې ایمان والو کله چې نکاح او کوي تاسو د مؤمنو زنانو سره او بیا د جماع او نزدېکت نه مخکې طلاق ورکړي نو بیا تاسو دیلا د دې مہر ورکړي لکه سورې احزاب وګورئ على الموسع قدره فمان دار مان بلفان نازد مان دار ایداوی وعلى المقتر قدره او په غریب او فقیر باندې په اندازه د غریبۍ او فقیرۍ امام عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې اثر ذکر کړی چې حسن ابن علی رضی الله عنهما خپل بیبي له طلاق ورکړی او خاون ماتیو کی سزا نیم نه د نیم په ځای زه پورا وکول مهر تا نه درکوم وان تعفو اقرب للتقوى او دا چې معافي کوي تاسو خاوندان او دا ډېر نږدې دا د فرض پرېزګاري خاوندان له حکم دې چې تاسو معافي کوي د دین مہر په ځای باندې پورا ورکړي نو دا تقوا او پرېزګاري نږدې خبره ده ولا تنسوا الفضل بينكم او مه روي احسان کول په خپل منځ کې مطلب دا د طلاق د وجې نه د یو بل سره غ اسلامي تعلق په ختموي بنا بر ضرورت که خاوند ښځې له طلاق ورکړو او طلاق راغی نو غ اسلامي تعلقات مه ختموئ یو بل سره دښمني مه کوئ